بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد اوس درېمه نقطه کې دا ده چې حاکمیت په دیموکراسي کې دی چاوي فیصله به دی الله چلیږي به دی بنده چلیږي په دیموکراسي کې د الله لپاره به خزای نشته دی الله تصور به خبره دیموکراسي کې شته نه که څوک په الله باندې باور لري یوازې په خپل مغزو کې خپل ضمیر کې دنه به لري بیرون الله ته اجازه نشته ده نعوذ بالله چې د خلکو په ژوند کې دې مداخله وکړي د ورته اجازه کوي دا مکوي هغه موږ خپل اړ یو الہ ګرځیدلی نور بلکې بلکې دا د دوی عقیده ده وای چې یو وخت کې بشر انسانان د په عقلي لحاظ باندې خام و کچا و نه پیدا نو پیغمبر ته ویلا د شان ته ضرورت و چې د راهنمایي وکړي اوس به انسان په خپل عقل شوی ده ستوره ته ورخیږي فضا کې ګرځي د سمندرونو تل ته کوزيږي فضا تسخير کړي ده مصنوعي بارانونه کوي صنعت جوړ کړي ده راکټونه جوړ کړی دي اوس به بيخي نه الهته زر سنه پیغمبر ته موږ خپل ذاتی اله شوی نعوذ بالله دا سې د کفر عقیده دا ورکی په دیموکراسي کې حاکمیت د بشر خپل ده د انسانانو ده انسان به پکې حاکم وي د انسان فیصله به پکې حاکم وي خو بیا وایي چې د انسان فیصله به نو حاکمیږي څنګه انسانان خو بيخي ډیر دي او د هر چا بیل بیل رائے ده وی اکثریت ته رجوع کوو وبګورو چې اکثریت څه ویل څه غوښتل امغه فیصله نافذه چاته رجوع کوو اکثریت ته چاته اکثریت ته رجوع کوو چې ځکه انسانان خو ډیر دي کنه د هر چا بیل بیل رائے ده بیل نظریه ده نو وای چې فیصله به د چا په خبره باندې کوو د اکثریت په خبره باندې به کوو نو دلته په دیموکراسي کې اکثریت د څه شي ځای ونیو د اله ځای ونیو وای د اکثریت فیصله به څوک نشي ردولای د اکثریت فیصله به څوک دغه اکثریت چې هر شی وغوښته هغه صحیح ده اوس په دې اروپا کې ګوري په ډېر ملکونو کې اکثریت دا فیصله کړې ده چې یو نر لبل نر سره واده کول شي دوه نران یو لبل سره واده کوي یو خزه لبل خزه سره واده کوي یو خزه ځان ورته میړه کی بل خزه ځان ورته خزه کی یا دواړه یو دی بل خزه یو دی بل میړی نارینه یې دغه دواړه یو دی بل خزه یو دی بل میړی سود وی حلال ده اکثریت وی حلال ده دی وی حلال ده شراب اکثریت وی حلال ده دی وی حلال اکثریت فیصلو کې دغه فلانی ملک باندې ورهک ویني سه وی وجنې په لکون انسانان به کې تباہ کې خزانه ته نه غصب کې راړي ولې د کانګرس فیصله شوی او موږ عملی کانګرس د اکثریت نمائندګان دی هغه فیصله وکړه موږ افغانستان ونیو نو په دیموکراسي کې فیصله به د چا نافذ وي د الله که د اکثریت د اکثریت که الله هر څه وایي هر کتاب را لګلې هر حکم را لګلې او د الله رسول هر څه ویلي خو چې اکثریت ونه مني هغه د منلو نه ده حاکمیت به پکې د چا وي د بشر او بشر انسانان د سره مختلف دي نظریات مختلف دي نو وای دي کې به د چا منل کیږي د اکثریت او د اکثریت فیصله به بیا نه ردیږي خبره باندې پوه شوي نو د دې اکثریت اکثریت خبرې چې څوک کوي دا ډیره د خطر خبره ده د اکثریت فیصله ته رجوع د اکثریت فیصله ته رجوع اکثریت چې په چا باندې را راټول شو اکثریت چې چاته خوخه و ا که په دې بنیاد باندې چې د مسلمانانو اکثره خلکو د شریعت پر اړه کې یو څوک خوخ ک یا یو کار ته رائے ورکړه او دا رائے د دوی خپل ځاني نه و د شریعت مطابق و د شریعت په اساس باندې و الته بیا حاکمیت بیرته د چا شو د شریعت شو بیرته د الله شو خدا چې رائے د دوی او د دوی له نفسونو د دوی له عقلونو د راوتلي شریعت پر د بخیز تړاو نه لري دا به د اسلام خبره نه ده اوس حاکمیت د څه شي چې د حاکمیت د چاوي حاکمیت به د اکثریت وي اوس به د حاکمیت د څه شي چې د حاکمیت ویل کیږي وای حاکمیت هغه صلاحیت ده هغه قدرت ده چې تر هغه پورته بل قدرت نشته صلاحیت یا حاکمیت هغه قدرت ده هغه سلطه ده چې تر هغه سیورنټي په انګریزي کې ورته وایي سیورنټي ده چې تر هغه پورته بل قدرت نشته دغه قدرت دغه مرجعیت دا وی د دې صلاحیت لري چې په اشخاص او په اشیاء باندې د رواوالي د نارواوالي حکم صادر کړي د ډیر حکومتونو په اسلامي نړۍ کې د حکومتونو په اساسي قانونونو کې لیکلي چې حاکمیت د ملت په ملت پورې اړه لري حاکمیت په چا پورې اړه لري په ملت پورې اړه لري په داسې حال کې چې حاکمیت باید د چا وي دی الله ځکه ان الحكم الا لله نه د حاکمیت نه د فیصله مګر دی الله دی الله حکم به وي حاکمیت هغه سلطه ده هغه قوه ده چې تر هغه پورته بل قوه شته نه وجود نه لري هغه د انسان د مسلمانانو په ذهن کې د مسلمانانو په دین کې هغه د چا قوه ده دی الله دوی وایي چې الله خو له شرونه په دې کې بيخي داخل نه ده خو په انسانانو کې د اکثریت د فیصله دا بیا هغه حاکمیت د هغه سلطه ده چې دا څوک نه تیرې دولې ځکه تر دې بل قوي سلطه شته نه چې دا رد کی همدغه که خپل ځان ردی صحیح ده بل څوک نشي ردولای که خپل ځان دا ردی دوی کولای شي خو بل څوک دوی نشي ردولای دوی فیصله څوک نشي ردولای په اسلام کې بیا فیصله د چا ده حاکمیت د چا ده دی الله ده الله چې څه غوښتي هغه وکاو الله چې څه منې کړیو څه نه منې کړیو هغه به پرېږدو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د څه امر راته کړی دا هغه به کوو چې له څه نه منې کړی او هغه به پرېږدو د مسلمان خپل دلته رضا نه چلیږي د هیڅ مسلمان نارینه او د هیڅ مسلمان خزینه رضا د الله د حکم په مقابل کې نشته ده هیڅ اختیار ورته نشته ده چې هغه دی خپل رائے او خپل نظریه ښکاره کړي ما د تاسو په حضور کې د درس په شروع کې د قران کریم یو آیت تلاوت ک الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربک قسم د استا پر رب باندې اي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يؤمنون دوی نه مؤمنان کیږي مؤمنان نه ګڼل کیږي حتا يحكموك تر هغه چې تا حاکم نکی فیصله په تا ونه کوي فيما په هغه مسائل او منازعات کې شجره بینهم چې د دوی ترمنځ مشاجره او مناقشه جنجال پیدا شوی په هغه مسائل کې چې د دوی ترمنځ پیخیږي یعنی شخصي مسلې دي حقوقي مسلې دي قانوني مسلې دي دین او د عقیده خبره نه د دنیوي کارونه کې تا حاکم نه کی نو دوی نه مؤمنان کیږي دا یو خبره ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا او بیا د تا د فیصلې نه دوی په زړونو کې څه د ناراضګۍ اظهار هم ونه کوي که داسې ووایي چې بس منو یې نو څنګه چل کوي بل چاره نشته ده نو چې اوس ورته دا د الله حکم دا ومني غوي نو څنګه چل کو خو بل چاره نشته منو په دې باندې بیا کافر کیږي معنا دا چې بل چاره مې وای به نه مانه که یو څوک وایي ورته وایي چې والکه د الله حکم ده دا ومنه د قاضي صاحب چې کوم حکم کړی دی د شریعت حکم نه دا ومنه وایي څه چاره وکړو خو بل چاره نشته منو به مجبور یې منو به په دې دی بیا کافر کیږي ځکه الله فرمایي ثم لا یجدو بیا دوی بیا نه مومي فی انفسهم حرجا په خپل نفسونو کې څه تنګي او ناراضګي بیا نه نه احساسوي ويسلموا تسلیما او وروسپاري د خپل کار او خپل اختیار په پوره سپارلو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته د الله دین ته وروسپاري نو په اسلام کې حاکمیت د چا ده دی الله او په دیموکراسي کې حاکمیت د چا ده دی ولس دی ولس ده ولس به څنګه عملي کوي د خپل حاکمیت د اکثریت لاره اکثریت به ټول پر راځي په یو پارلمان کې بکینی نه اکثریت به د خپل خوان نمائندگان لیږي استازي لیږي هغه به پارلمان ته ورځي یا کابینه ته ورځي هغه به د اکثریت د خوخه مطابق فیصله کوي نو د پارلمان والا خلک د وکیلان د د څه شي په مرتبه کې نه کېنولې دي د پیغمبري او اکثریت ځان د څه شي په مرتبه کې نیولای ده د اله ځکه فیصله د اکثریت د دوی مازی نمائندگان دی ورلېګلې دي استاذي دي نور په دې ځبانه درس بس کو د باقی منده درس بیا د منځه نو ورسته کو خیر سره په تیر درس کې موږ تاسو د حاکمیت تر نقطې پر رسیدلی وو او بیا هم دا ویل چې حاکمیت هغه علیا یا تر ټولو لوړه سلطه یا تر ټولو لوی قانوني قوت دی چې تر هغه بل اوچته نشته ده او امغه په اشیاء شیانو باندې او په اشخاص باندې د خوالي د بدوالي حکم کوي یو چاته خو یو چاته بد یو څه روا یو څه ناروا وي یو څه حلال غني یو څه حرام غني دغه قدرت په دیموکراسي کې دغه سلطه په دیموکراسي کې د چا ده دی خلکو دی ولس ده او په اسلام کې دا د چا ده دی الله ده نو په حقیقت کې په دیموکراسي کې خلکو دا ولس نه څه شي جوړ کړی ده الٰه جوړ کړی ده او د ولس د استادو نه چې جوړ کړی دي چې د پارلمان ته لیږي پیغمبران دې نه جوړ کړی دي ځکه د ولس استاج په پارلمان کې د چا خبر عملی کوي د ولس د خلکو موږ هم دوی را لګلی دي دوی د خوخي قوانين جوړو هم دوی موږ وکیلان کړی دوی موږ موکلین دي او موږ وکیلان د دوی د خوخي مطابق قوانين جوړو تصمیمونه نیسو د الله قانون ته هیڅ اعتنا نه لري اوس د بل نقطې ته تاسو راځي چې په دیموکراسي کې مقدس څه شي دي د ته بیرته راګرځو د حقوقو نقطې ته په دیموکراسي کې څه شی مقدس دی په اسلام کې الله مقدس دی دی الله کتاب مقدس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مقدس دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه دغه دین او شریعت دا د موږ لپاره مقدس دی د موږ د شریعت خپل دلایل چې امت په هغه باندې اجماع کړی ده او هغه اصول چې په هغه باندې دین موږ ته شرح شوی ده او بیان شوی ده دا راته مقدس دي دا راته محترم دي څه چې دا وایي هغه موږ باید وکړو څه چې څنم چې دا منې کوي هغه باید منې شو خپل رای او خپل خوخه باید ونه کاروو د الله د دین په مقابل کې د الله د اراده په مقابل کې د الله د شریعت په مقابل کې موږ ته د اجازه نشته ده چې خپل رائے خپل اراده خپل خوخه دا عملی کو او وایو چې مونږ چې څه غواړو همدا صحیح ده نه مونږ د الله بندگان یو الله چې څه غواړي همغه صحیح ده ځکه مونږ الله پیدا کړیو الله هست کړیو د نیست نه هست کړیو الله لوی کړیو الله ژوند راکړي الله مرګ راکړي الله د مونږ مالک دی الله د مونږ خالق دی الله د مونږ رب دی الله د مونږ معبود دی موږ د هغه په واک کې یو د هغه په اختیار کې یو د هغه بندگان یو د هغه په بند کې یو موږ خپل رائے د الله د رائے په مقابل کې نه کارو نو په اسلام کې د الله اراده د الله کتاب د الله ذات د الله حکم چې د شریعت په بڼه کې انسانانو ته لګل دا مقدس دی خو په دیموکراسي کې بیا تر ټولو مقدسه هستی تر ټولو محترم شی هغه د خلکو اراده ده د ولس اراده ده د ولس تر اراده پورته شی بل نشته چې ولس څه غواړي اماغه سي او د ولس اکثریت چې څو وختل دغه مخالفت باید په هیڅ صورت ونشي ولو که هغه زر کرته د شریعت مخالف وي په پارلمانونو کې په دیموکراتیکو حکومتونو کې که یوې خواته د شریعت حکم وي د آیت حکم وي د حدیث حکم وي خو بل خواته د ولس اکثریت وي دوی آیت او حدیث او قران دا پرېږدي مګ د ولس رایه مني ځکه دلته دوی ته څه شی مقدس نه ده قران ورته مقدس نه ده څه شی ورته مقدس ده خلکو اراده وي خلکو دا غوښتي دي خلکو د ارادې باید احترام وشي دا ټکی به تاسو ډېر ډېر اوریدل چې دوی وایي د خلکو د ارادې احترام وشي ولو که د الله د ارادې په مقابل کې هم وي ولو که د شریعت د ارادې په مقابل کې هم وي باید د خلکو د ارادې احترام باید وشي نو مقدس شی تر ټولو مقدس شی په دیموکراسي کې د خلکو اراده ده که څه هم چې هغه د الله د ارادې په مقابل کې راشي د الله اراده به پرې خودل کیږي د الله کلام به پرې خودل کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت به پرې خودل کیږي او د خلکو اراده به عملی کیږي هغه به تطبیق کیږي دغه په بنا به قانون جوړیږي نو په دیموکراسي کې بیا د قانون مصدر د قانون منبع د قانون منشأ لکه ځای چې قانون سرچینه اخلي دا پکې شریعت نه ده وحی نه ده د الله کتاب نه ده موږ تاسو چې قوانين جوړو نو تر هر څه مخکې ګورو چې دغه قانون یا دغه نظریه چې موږ وړاندې کوو دا د الله د کتاب سره موافقه ده که مخالفه ده که مخالفه او پریدوی که موافقه و عملی کوي د اجتهاد په مسله کې کنه صریح حکمونه چې دي هغه خو هیڅ اجتهاد ته خپل فکر ته رائے ورکول دي ته ضرورت نه لري په باقي امورو کې چې څه شي کې د فیصلې یا د یو قانون جوړونې د شي ضرورت وي نو رجوع به کېږي څه شي ته د الله کتاب ته څه شي ته رجوع کېږي د الله کتاب ته رجوع کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته رجوع کېږي د شریعت احکام او تفصيلات ته دې ته رجوع کېږي په دیموکراسۍ کې بیا د قانون اصل او د قانون مصدر او منبع چې لکم شنه قانون جوړیږي هغه شریعت نه ده وحی نه ده د الله کلام نه ده هغه د خلکو خپل عقلونه او د خلکو خپل خواهشات دي چې ورته وایي دا د لکم کړه لکم ځای دی راوړ دا حکم د دې دلیل څه ده وی عقل دا حکم کوي د ما عقل دا راته وایي یا وایي دا د ما خوښه ده د ما خوښه هم دغه شی ده نن سبا په غرب کې او په دیموکراتیکو حکومتونو او نظامونو کې تر ټولو لوی دلیل او په دیموکراتیکو ټولنو کې د هر کار لپاره تر ټولو لوی دلیل چې بيخي ردیږي نه هغه ده it is my wish It is my wish څه معنا دا زما خوښ ده دا ما خواهش ده چرته دا کار ولې سې کوي دا ما خواهش ده د دې دلیل په مقابل کې بل دلیل نشته چې هر څه ته ورته وایې چې د د خوښې مقابل و ودی چې ته د دلیل پوښتنه ته کوي اټ از مای وش بس دا د ما خوخه ده د ما رغبت ام دغه ده نو د مس... قانون مصدر او د تشریع مصدر د فیصله مصدر دا په دیموکراسي کې څه شی ده د خلکو عقلونه او د خلکو خواهشات دي انسانان کمزوري دي عقلونه هم کمزوري دي انسانان ناپوه دي خواهشات هم په ناپوهي باندې بناوي په یو وخت کې به یو شي تر خوای بل وخت بیا ما شي بد غني نو په دیموکراسي کې د قانون اصل او مصدر دا پکې څه شی ده د خلکو خوخه د خلکو رغبتونه او د خلکو خپل خواهشات دي خو الله تعالی بیا فرمایي چې خواهشات په سبب نه ځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره مائده 9 آیت کې الله فرمایي وان احكم بينهم بما انزل الله ای رسوله ته فیصله وکوه د دوی په ترمنځ د دوی په منځ کې د دوی په قضایاو کې بما په هغه څه باندې انزل الله چې الله را نازل کړي دیموکراسي وایي د څه په اساس فیصله وکړه د اټز مایوش په اساس او الله څه وایي د څه په اساس فیصله وکړه بما انزل الله دو بیل بیل مصدرونه دي ولا تتبع اهواهم او پیروي مکه وته د دوی د څه شي د خواهشاتو دیموکراسي څه وایي چې د څه شي پیروي کوه د خواهشاتو او الله څه وایي د دې د خواهشاتو پیروي مکوه فیصله په هغه څه وکوه چې تا ته نازل شوی دی له اسمان نه لوح محفوظ درته الله نازل کړي یعنی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لدین هم ویروي چې ګوره لزین هغه څه چې الله تعالی نازل کړي چې لغې د لاوه نړۍ دا خو لڅ کوي چې لټول دی واړی نن خدا بدبختان مونږ ته وای ټول نه واوړي هغه ټول پرې دا ټول د ما ومنه قران پرې دا حدیث پرې دا اسلامي شریعت پرې دا خلکو چې څه وختل د خلکو د رائے مطابق د خلکو د اکثریت د رائے مطابق قانون او فیصله ودا جوړو چې ته ارڅه ورته چې ګوره دا د الله د کتاب مخالف ده دا د رسول الله د سنت مخالف ده اوس دا یو ساده مسلې تراشي جهاد دا د الله حکم ده کدا د موږ تاسو بدمعشي ده دا د الله حکم په دې باره کې د قران آیتونه راغلي کنه احادیث پکې راغلي کنه انبیاء علیهم السلام jihad کړي کینه ده کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تور چلولې قتال کړي کینه ده کړي په زرګونو په لسګونو زره صحابه کرام رضی الله عنهم په جهاد کې شهیدان شوي کنه دي شهیدان شوي د اسلام مراجع د اسلام کتابونه د اسلام مسا... د فقهاو کتابونه دا د دې احکام نه ډک دي کنه دي ډک دوی څه ورته وایي دوی څه ورته وایي جهاد ته څه وایي دهشتګردي تروریزم او چې مجاهد نسی او په باندې ثابت شي نو بیا ته څه وایي مجرم څوک د جهاد په جرم باندې چې دوی جرم غني شل کاله قید په خطلې 15 کاله 14 کاله 10 کاله 10 کاله قید په خطلې او کوشش کوي چې څه شي په ثابت کی جهاد په ثابت کی چې جهاد دې کړی دا نور ته وایي چې غلا دې کړی زنا دې کړی فحشا دې کړی د چا حقوق دې خوړل نه یوازې د دې د ثابتولو کوشش پې کوي دلایل پې راټولوي چې ګوره تا ټوپک چلولی ده تا جهاد کړی تا د الله یو حکم عملی کړی ده دی الله دی حکم دی عملی کولو په خاطر سزا درکې درته دا خو څه بدمعشي نه ده چې موږ ځان شروع کړي خو دی الله حکم دا نازل کړی دا انبیاء علیهم السلام منلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړی دا صحابه رضی الله عنهم کړی دا په تاریخ کې همداسې مسلسل راغلی راغلی راغلی بیا همدغه بدبختان چې د قاضیانو او مفتیانو په د عسکري په د ملکی دوایرو محاکم او په عدلي هغه کې ناس دي سلسله کې د دوی په خپل مخ کې کوم کتابونه یې خې دي اسی برای نام هم چې خې دي په امغه کې دا حکم شته ده خو بیا هم دوی جرم بولی په ځای دې چې عبادت وبولی جرم بولی ځکه دی الله حکم دوی نه مني دوی د انګريز ویلي چې د ما دا خوښ نه ده نو دوی مو سید چې تا خوښ نه ده موږ هم نه منو که دی الله خوښ هم وي د موږ خوښ نه ده د الله خوښه د نه عملي کی د انګريز امریکایي د تا خوښه د عملي شي د تا د خوښې په خاطر د خپل ملت درته تړم د خپل ملت درته بندي کوم د خپل ځوانان درته زندانونو ته اچوم د خپل د دې خپل ځوانانو مایندې خويندې دا ور باندې کړهوم د ازادۍ نه محروموم چې د تا خوښه عملي شي ای مؤمنانو د الله طاعت وکوئ د پیغمبر طاعت وکوئ خپل نفسونو نه it is my wish نه و اول الامر منکم او د تاسې د هغو اول الامر چې د تاسې له دین نه دی له تاسې نه دی له تاسې مؤمنانو څخه دی د دوی فرمان ومني دوی پیروي وکړي د شریعت په حدودو کې لا طاعت لمخلوق في معصيه الخالق د مخلوق پیروي به د الله دی نافرمانی په مقابل کې نه کوي فان تنازعتم ګوري الله فرمای کچيري تاسو شخړه پي وکوي شخړه پیدا شي منازعه هم پیدا شي جنجال هم پیدا شي په یو موضوع کې په یو عدلي حقوقي موضوع کې په عقیده او په عبادت کې ګور نه هغه منازعه نه پورته وتلې خبرې دي په توحید کې نه په دنیایي امور کې یو منازعه پیدا شي او جنجال هم پیدا شي فردوه نو تاسو هغه وروګزوي بیرته الى الله الله ته یا الله کتاب ته والرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او شریعت ته ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کچیر تاسو ایمان لري په الله او د قیامت پر ورځ باندې که مؤمنان یاستئ نو دغه کار وکوئ او که مؤمنان نه یاستئ بیا کوئ چې څه شی مزړه وي نو د ایمان تقاضا دا ده چې فیصله به په څه شي باندې کوو د الله په حکم باندې کوو دوی وایي چې فیصله به څه شي کوو د عقل مطابق ان انزلنا الیک الكتاب بشک موږ درلېګلې تا ته قران ای محمد صلی الله علیه وسلم بالحق په حق لتحكم بين الناس چې فیصله وکړي د خلکو ترمنځ د الله د لارښوونو پرانا کې بما ارا بما اراك الله د هغه څه په اساس چې الله درخولي وحي درته کړی ولا تكن للخائنين خصيما او د خائنانو پلوي مکوه د خائنانو په ګټه باندې فیصله مکوه په بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاحزاب شپږ درسم آیت کې وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا او نه د روا هیڅ مؤمن سړی او مؤمن ښځه ته چې کله فیصله وکړي الله جل جلاله او رسول یې په یو کار کې چې بیا دی وی دوی ته اختیار په خپل کار کې چې په کم کار کې الله فیصله کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کړې ده الته بیا نه مؤمن سړی نه مؤمن ښځه ته اختیار شته چې خپل فیصله دی ولري خپل فیصله دی نه کوي هلته دا د نه وایي اټ از مای ویش دا د ما خوښه ده یا د ما د عقل مطابق دا نه ده یا د ما عقل خدا وایي نه چې د الله فیصله راغله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله راغله نور به د تا فیصله سلب ده ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا او څوک چې نافرمانی کوي دی الله او دی هغه دی رسول نو بشک چې دی گمراه شوی په ښکارا گمراهي د آیت شریف مؤمنان لدین منی کوي چې دی الله او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حکم په مقابل کې دی ځان ته یو بل دریز ونیسي یو بل حکم او یو فیصله دی د خپل عقل او د خپل خواهش په بنیاد باندې وکړي خو په دیموکراسي کې وایي چې د عقل او د خواهش په بنیاد به فیصله کی خلکو چې څه غوښتل دا نه چې الله څه غوښتل چې خلکو څه غوښتل اماغه صحیح دی الله فرمایي في سورة مائده په 33 آیت وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا او نازل کړی دی مونږ ته ته ای محمد صلی الله علیه وسلم قران په حق سره چې تصدیق کوونکی دی هغه کتاب چې تر دې کتاب دی مخه وو او ساتونکی دی هغه د مزامینو یعنی په تورات او انجیل او په زبور او په نور صحائف کې چې د الله کوم پیغام راغلی وو دغه خلاصه او نچوړ دغه مطلوب شیان الله په دې کتاب کې را نازل کړی دي د بخانه کتابونو مفید او مطلوب شیان الله په دې کتاب کې را نازل کړي نو فیصله کوه د دوی ترمنځ په هغه کتاب چې لیږلی د تا ته او مکه و پیروي د دوی د هیلو او ارزوګانو د څه شي پیروي یې مه کوه د هیلو او ارزوګانو یعنې د خواهشاتو پیروي یې مه کوه او ما اوړه له هغه څه چې راغلي دي تا ته له حق څخه مونږ تاسو هر امت ته جلا جلا شریعت او لار ټاکلې ده په دې آیت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا امر شوی ده چې د خلکو ترمنځ به فیصله په کوم اساس باندې کوي چې الله څه نازل کړی دی الله چې څور خو دلی دی او د خلکو په خوخو پسې دی نزي خو په دیموکراسي کې به د چا په خوخه پسې زی د خلکو په خوخه پسې زی کته زر دلیل د شریعت ورته وای خو چې د خلکو خوخه نه ده بس د خلکو خوخه پسې بغرزي هغه عملي کوي د شریعت دلیل به پاتې وي د سورة النساء په شپېتم یو شپېتم آیات کې رب العالمین فرمای الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا آيات نګوري هغه خلک ای رسول صلی الله علیه وسلم چې ګمان کوي چې په هغه کتاب ایمان راوړی چې نازل شوی دی تا ته یعنی په قران باندې او په هغه چې نازل شوی و لتانه مخکې یعنی تورات زبور انجیل نور صحائف باندې غواړي د پیسې لپاره وړاندې شي دی طاغوت کعب بن اشرف يهودي ته ورشي فیصله هغه ته وروړي په داسې حال کې چې دوی ته امر شوی چې په طاغوت باندې کافر شي دغه له حکم نه منکر شي هغه ونه مني او شیطان غواړي هغه ډیر زیات گمراهان کړي او کله چې هغه ته وویل شي چې د الله نازل شوی کلام ته او رسول ته ورشي ته به ګوري چې منافقان بلتانه بیا مخونه اړي په دې آیت کې رب العالمین هغه خلک بیخي مسلمانان نه غني چې په قران باندې د ایمان داوا کوي خو قانون او فیصله بیا د بل چا معنی الله تعالی د یزعمون ټکی ورته ذکر کړي او علما وایي د یزعمون ټکی د دروغ په محل کې راځي یعنی څوک چې په دروغ باندې یو داوا کوي هغه داوی چې صحیح نه وي دوی داوا دي دي کې چې موږ په قران او په هغه کتاب ایمان راوړی چې تاسو نازل شوی په هغه کتاب چې مخکې نازل په دې ټول ایمان راوړی خو چې کله فیصله کوي بیا چا ته ورځي طاغوت ته ورځي فیصله د بل چا په قانون باندې کوي نو الله دې خلکو ایمان صحیح نه ده دا د دروغ ایمان ده دا حقيقي ایمان نه دی حقيقي ایمان بیا د چا ده رب العالمین په سورته نور یو 50 آیات کې فرمایي هغه بیا څه وایي هغه د الله بلنه واورېده او ومنله او هم دوی به خلاصېدونکي نجات مندونکي خلک دي مؤمن ته چې د الله فیصله واورول شي چې دا د الله فیصله ده او سمعا وطاعه په سر سترګو مې منلې ده د دیموکراتانو ته چې ته ارڅ دی الله فیصله وړاندې ورته چې او خلکو د د سود خوړل د د الله فیصله ده د حرام ده دا مکوي بس به بانکي سیستم په دې باندې چلیږي ټول دنیا به دې چلیږي بل دې چاره نشته چورته دا جهاد دی الله حکم ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي د اسلام ټول کتابونه ورنه ډک دي د فقه ابواب ورنه ډک دي او نه دا تروریزم دا موږ نه منو دا دهشتګردي ده د تروریزم ده د فساد د دورانول دي دا نه منو چې ورته وای الله منې کړی چې د کافرانو سره به دوستی نه کوي نو دا موږ دوستان دي موږ بین المللي قوانینو کې ورسره یو یو موږ اصول ورسره یو دي موږ په نظامی او امنیتي تړونونو کې ورسره شریک یو چې ورته وای الله منې کړی د دوستۍ نه د وینا ځامنیتي تړون سره امضا کوم خامخا یې ورسره امضا کوم ځکه بل دوی د ما چاره نه کی دوی ما ساتي الله وی په دښمنۍ ونیسه دا وی نه په دوستۍ نیسم د سورته شورا په لسم آیات کې رب العالمین فرمایي ومختلفتم فيه من شيء په کوم شي کې چې تاسو اختلاف وکوي په کوم کار کې فحكمه الى الله دغه حکم راجع کوي الله ته یعنی د الله په کتاب باندې فیصله کوي نو ورونو په دې باندې خو سره پوه شو چې په اسلام کې د قانون مصدر او مرجع یو شی ده او په دیموکراسي کې د قانون مصدر او مرجع بل شی ده په اسلام کې اکثریت څه حلالولای نشي او د اقلیت دی وجنه یو څه حراميږي نه بلکې د حلال غنلو او د حرام غنلو د پاره به څه شي پکار وي دلیل شرعي دلیل به پکار وي کله دغه شرعي دلیل سره ګور متوجه شي کله دغه شرعي دلیل سره یو کس هم ونه دريږي بیا به هم دا دلیل په حقي او کله دې په خلاف یو میلیون خلک ودرېږي بیا به هم هغه په ناحقه باندې دا د اسلام فیصله ده په اسلام کې اکثریت د حق په مقابل کې څه زور نه لري څه ارزښت نه لري ها د حق سره چې ودرېږي بیا یې اهمیت شته ده خو د دلیل په مقابل کې اکثریت هیڅ ارزښت نه لري په دیموکراسي کې بیا همدغه اکثریت بیا مشرع ده همدا شریعت جوړون کې ده همدا فیصله کوون کې ده